چې مونږ لا نه پراکړي فائدہ راکړي مونږ ته او نتخذه ولدا یا د زوی پر ځای اونیسو زوی په شان به اونیسو وکذالک او دغسی مکن ناز ورکړو مونږه لی یوسف یوسف علی السلام تا تل ارض پزمکه کنه د مصر مصر کې ولنعلمه او چې او خایو دته من تاویل الاحادیث د فیصلو حکمت نه طاقت د فیصلو حکمن د فیصلو پویا و علمن او پوی د دین وکذالک او دغ شانتی نجز المحسنین بدل ورکو مونږ خیستا عمل کوونکو ته دل تراشتا توای قالو یوسف علی السلام معاذ الله پنا غواړم په الله تعالی سره انه یقینا اغل ربی زمار رب دې پالن کوي احسن خسته کړه دې مسوایا زید اوسېدو زما اوسېدلو زای زما الله خسته کړه دې انه یقینا لا یفلح الظالمون نشی بچ کې دې ظالمان د الله د عذاب نه ولقد همت او یقینا اغه پورا اغه پورا اراده وکړه د خزي به په یوسف علی السلام وهم بها او اراده با کړي وا اغه یوسف علی السلام د دې د خزي نکد لولا الرا برهان ربه کنه وی لیدلې یوسف علی السلام دلیل د رب د طرفنا هغه بد اراده کړې و چې یوسف اسلام د لایل د رب نه نیوي لیدلې نو د به هم بیا اراده کړې و والله وت دلایل خذل اراده او نه ځانې بچ کو هم به اراده د تس کولو کو د بچ نه اراده یو کو د بچ کولو د ځان کذالک هم دغه شان دی او ساته مونږ دلرا لنصرف د پارا چې واړو قالت اوی دی خزی ما جزاو نشتا سزا من دی اغچا اراده چې غواړي به اهل کستا د کور والا سرا سو ان بدکاری الا مگر ان یس ان یس جنا دای سزا ده د دې نه چې جیل تکړې شي بندي تکړې شي او عذاب الیم یا دردناک عذاب دې لګو وخلی شي قالو یوسف علی السلام هي دي خزي راودتني دوکه کولم زو ان نفسي زما د نفس مبارکي زه دوکه کولم وشهد شاهد او فیصله وکړه یو فیصله کوونکې من اهلها د قوم د خزینه د ټبر د خزینه فکذبت نو دا خزه دروغ وای وهو من الصادقین او دې د رښتونو نه دی یوسف علی السلام فلما نوار کله چې را قمیص هو لید د قمیص قد چې شلیدل هو من دوبرن شاده طرفنا قالو وی انه یقینا من کید کنا دا ستا مکر دے ستا چل دے ان کید کنا عظیم یقینا مکر استاسو لوی دی لوی چل دې کړه وی خزی تی وی یوسف اے یوسف علی السلام عارض مخواړه وا ان هاذا د دې خبرینا د خورول نه چې وین خوري رسوای نه کی واستغفری او یې خزی ته اے خزی ته بخنو غواړه لزم دې کې د ګناه پلینا انک کنت من الخاطین یقینا تو د خطا کارو نه یې یقینا مینا دی هغه چا پر شوی دا د زړه د دنا زړه ته مینا نه وته دا ان یقینا منغا لنرا حاوینو د اغیلرا فی ظلال مبین په خطا یې کار کې را خذو خو خطا شوی دا فلما نو هر کله چې سمعت واوری دو دی خزی بمکرهن تان دی هغه بجره دی ویل دی هغه ګوتی پرې کړل دي قتل هغه ته چاړي واجل ګوتی پرې کی وقلنا او وی دوی حاش لله پاکی د الله تعالی لرا ما هاذا بشر دا خو بشر نه دی نه دی دا بشر ان هاذا نه دی دا الا ملک مگر فرشتہ د ملک دی کریم عزتمن فيه د د مبارکي ولقد راودته ولقد راودته یقینا ما د د غلول کول دته می چل جوړ کړو ان نفسه په بار د نفس د کی پستا سمنو د ځان ساتلې د زمانہ ولا الم يفعل او کاو نکړو د اغکار ما امره چې زور ته حکم کوم لا یسجنن نو خامخا جیل ته بدن نکړې شي ما بس ته بولې غلې شي بندي بشي ولا یکون من الصاغرین او شی بده د بی عزتونه صاغر معنی بی عزت ذلیل بشي بی عزت بشي کایده هن مکر دی هغه چلونه دی هغه انه یقینا الله پاک هو السمیع العلیم ارس او یو پارس پویا دی ثم بیا بدا لهم ثم معنا بیا اغوی تا دا مصلحت اخکار شو ثم بدا لهم بیا هغه ته دا مصلحت اخکار شو من بعد ما راول آیات روست دلیدلو د دلیلونو نا لا یسجننه یعنی پاک دامنی دلیل ولید د یوسف علی السلام نو بیا یې دا وی لا یسجننه چې دې جیل ته واچوي انی یقینا ما ارانی ځان لیدلو خوب کې اعصر خمرن چې د انګورو نه شراب نه جوړو ما وقال الاخر ويل بلتن انی یقینا ما ارانی ځان لیدلو خوب کې احملو چوچتو ما فوق راسی پسر باندې خوبزن ډوډۍ شکرې پسری خله تاکل الطير خوري مرغان منه داغینا الا مگر نباتکما زب تاسو ته بیان کوم به تاویله حقیقت داغه ان تاسو له خوب خبر درکړم انجام د توان تعبیر به وکم قبل ان یا ان یاتیکما مخکې دراتلو داغه نه تاسو ته ذالکما دا تاسو ته چوایم مما داغه علمنی چې ایمان نه راوړي بالله په الله باندې وهم بالآخرت او دوی د آخرت نه هم کافرون منکر دي کفر کوونکي دي وتبعتو او زه تابع يم ملت ابای د دین د مشرانو خپلو ابراهیم چې ابراهیم السلام دی او اسحاق او اسحاق علی السلام دی و یعقوب یعقوب علی السلام دی ما کان لنا ندی جایز مونږ لرا ان نشرک بالله چې شریک کړو الله سره من شین فشی ذالک دا یواز الله منل چې توحید دی من فضل الله فضل دی الله تعالی دی علینا په مونږ باندې وعلى الناس په خلقو باندې دی ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلقونه لا یشکرون شکر نو کا یعنی احسان دے اللہ نمنی یا صاحبی السجن اے ملګرو په جیل کې اے زما دې مابس ملګری ها اربابن ایا بندگی د حقداران ارباب مددگاران ا ارباب متفرقون ایا مددگاران جدا جدا مختلف ګډوډ خیر غردی خدی د پاد بندگی ام الله الواحد القهار او ک الله تعالی چې یو دی او زور ور دی ګډ وډ خدایانو عبادت غوړه دی کدی والله ما تعبدونا تاسو بندگی نه کوئ من دونه سوا د الله تعالی نه الا اسمان مگر د داسې نمونو سمیتموها یخی دی هغه تاسو انتم تاسو واباؤکم او مشران تاسو ما انزل الله بها ندی را لګل الله تعالی په دې باندې من سلطان هیڅ دلیل چې تشرک په دې څه دلیل دی ان الحكم نه دی واغ اختیار الا لله مگر صرف د الله تعالی دی فیصله اختیار په الله سره دی امر حکم کړی الله تعبدو چې بندگی باندې کوي تاسو الا ایاه مگر داغه وکوي یعنی بغیر داغه نه بل چا عبادت باندې کوي ذالک الدین دا دین چې دی القیم فوق دین دی یعنی په دلیلونو سره ثابت دی ذالک الدین القیم دا دین پوخ دی یعنی په دلیلونو سره ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکو نه لا یعلمون نه پويږي ډېر د خلکو نه پويږي نه یا صاحب یسجن ایملګرو د جیل اما حدکما ارچ تاسو دا یو تن دی یعنی بچ بشي فیسقی ربه فیسقی ربه یا صاحب یسجنی اے ملګرو د جیل د بندي بندي خانه اما حدوکما ارچ تاسو دا یو تن دی یعنی بچ بشي فیسقی ربه خمرن نسکوی با پا مولا خپل باندې شراب و اما الاخر او هر چې دا بل دی فیصلبو نو دی به پانسی کړي شي دام بشي فتاکل الطير نو خریب مارغان من راسه د د کپراینا د د سرنا د د ګمانو د د پویو انه یعنی پوی د یوسف علی السلام انه یقینا چې دی ناجن بچ کیږي منهما د دې دواړو نه اذکرنی یاد کړ زما دا حالت عند ربک په وړاندې د مولا خپل فانساه الشیطان نو ير کړه داغه نه شیطان یاداش ور کول ذکر ربه یاداش ور کول خپل مولا تا الله به څه پیسجنی نو ایثار شو یوسف علی السلام په جیل کې بزا سنین سو کالا سو کالا په جیل کې پاتې شو وقال الملک او وی بادشاہ انی یقینا ما ارا لیدلی دی په خوب کې سبا بقراتن و واغانی سمانن سربی یا کولوهن چې خوري هغه لره سبون او اجابن تپه لاغر ډنګر هغه خوري و سبا سنبولاتن پویدون کی پدی مونږ نه پویګو وقال الذي او یلا غتن چې جیل نه راغلو نجا بچو وتلو د جیل نه هغه وی منهما دغه دوو تنو دوو نه وذکر او یاد کړه بعد امت روس د سمو دینا انا نبئکم زب تاسو خبر کړم بتاویلی په تعبیر د خوب سره واقع د یوسف ورته یاد شو لاړ سره خبر او ته شروع کو یوسف علی السلام قالو یوسف علی السلام تزرعون کرونده بکوي فصل بکره تاسو سبا سنینا هو کال دعبا پر لپسې وخت په وخت خو مکمل فصلونه کیږي فما حصدتم نو هغه چې لو کړی تاسو فزروه نو پرېګ دی اغلر فی سنبله په وګو خپلو کې الا قلیلا مگر لګ مما دیاغن تا کلون چې خوري تاسو ته ضرورت مطابق یو کاږي نو په وګو کې پری دی ثم یاتی بیا براشی من بعد ذالک روست د دینا سبون شدادن هو کالونا سخت بارن بنئی یا کلنا او بخوری هغه غلا ما قدمتم چې تاسو مخکې جمع کړی لهم ناغی لرا الا قلیلا مگر لگ مما تحسنون یاغی نچه تاسو تخم دا پار ساتی قلا کی قلا بن کوئی ساتی اغ ساتی ثم یاتی بیا براشی من بعد ذالک رسد دین داسی کال عامن داسې کال فيه چې پاغي کې به یو غاث الناسو بارانونه وشي په خلکو باندې وفيه یاسرون او پاغي کې به میوه نه چړوي وقال الملك او وی بادشاہ ائتونی راولې ما ته به دغه سړې فلما نوار کله چې جاه الرسول راغه استاد رسول استاد سړې د بادشاہ نه راغه قالو وی یوسف علی السلام غتا ارجع الى ربک واپس شه مولا خپلتا پس الهم پختن وکړه تاسو کو دیاغنا ما بال النسوت اللاتی سحال دې داغه زنانو قطان ایدیهن زخمی کړي او هغه لاسونه خپل یعنی هغه خبره چې زه په کم دی جیل ته راغلم اخذونه پښتنو جسوي زما صفای شوی دا کنه ان ربی یقینا زما رب کیده نه داوی په مکر باندې علیمون پویا دی قالو ویل بادشاہ زنان اوتا ما خطبکن تاسو واقعا دا تاسو ازرا وتنا چغول ولو تاسو یوسف یوسف لرا ان نفسه داغه د نفس بارکی قل نو وی دی خذو حاش لله پاکی دا الله تعالی لرا ما علمنا نه یو خبر شوی مونږه علیه پاغه باندې من سوین د هیڅ نقصان د هیڅ نقصان هغه باره کې مونږه پته نشتا قالت امرات العزیز او ویل خزید عزیز بادشاہ الان اوس حس حس الحق پډا غشوا حق اوس اختارش انا راوته ما د د غلول کول ما د ته چل کړو ان نفسه په بار د نفس زکی و انه او یقینا دی یوسف علیہ السلام لمن الصادقین دیخا مخارشتنو نده دا می زکه اقرار وکړه ذالک انا دا اقرار می زکه وکړه لیعلم چې پوی شي دا انی بشک یقینا لم اخنه ما هیڅ نقصان دده نه دا کړي پشیشا بل غیب انی دا می زکه وکړه بیان لیعلم چې پوی شي خاوند دی انی لم اخنه یقینا ما هیڅ نقصان دده نه دا کړي بل غیب پشیشا د د ناموجودګۍ کې ما نقصان نه کړي وان الله یقین الله تعالی لا یهدی نه کامیابوي کید الخائنین مکر د خیانتګرو چل د خیانتګرو